بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی حمیم پرښتې د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه تسبیح کوي او د ځمکې د اوسېدونکو په حق کې بخښنه غواړي. خبردار اوسئ! په حقیقت کې الله پاک غفور او رحیم دی. خو په هم دې ډول ای پیغمبره دغه عربي قرآن موږ تا ته وحی کړی دی تر څو چې ته د کلیو مرکز یعنی د مکې د ښار او دغه د شاوخوا اوسیدونکي خبردار کړي او د غونډېدو له ورځې نه یې وویریږي والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير که الله پاک غوښتي وای نو دوی ټول به یو امت ګرځولي وو خو دغه چې چا ته خوښه شي په خپل رحمت کې داخلوي او د ظالمانو نه څوک سرپرست نه مرستندوی دغه فیصله کول د الله پاک وظیفه ده همغه الله پاک زما رب دی پر همغه باندې ما توکل وکړ او د همغه لوري ته زه رجوع کوم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير د آسمانونو او ځمکې پیدا کوونکي چې ستاسو له خپل جنس څخه یې ستاسو لپاره جوړې پیدا کړي او هم دا چې په څارویو او ځناورو کې هم د همغو هم جنس جوړې پیدا کړي او په دې توګه هغه ستا چې زوزات خوروي د کائناتو هیڅ شی هغه ته ورته چیرمه نشته هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی دا غي حکم نوح علیه الصلاۃ والسلام ته کړو او چې اوس اے محمد صلی الله علیه وسلم تا ته مو د وحی په واسطه درلېږلی دی او چې دغه هدایت مو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او موسی علیه الصلاۃ والسلام او عیسی علیه الصلاۃ والسلام ته کړی دی په دې سپارښت سره چې دغه دین برقرار کړئ او په د کې تیک پرک مکیږئ هم دا خبره د دغو مشرکانو ډیره تر پامه بد راغلې ده چې دا غي خواته ای محمد ته دوی ته بلنه ورکوي په خلکو کې چې کومه تفرقه راغله هغه له دې وروسته راغله چې هغو ته علم راغلی وو او په دې اساس راغله چې هغوی په خپل منځ کې یو پر بل باندې تیری کول غوښتل که ستا رب د مخه دا نه وای ویلي چې تر یوې ټاکلې نیټې پورې دې فیصله وځنډوله شي نو د دوی پرېکړه به صادره کړې شوې وای لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی پر هغه باندې کلک ثابت اوسه او د دوی په غوښتلو پسې مزه او دوی ته وایه چې الله پاک چې هر کتاب نازل کړی دی ما پر هغه باندې ایمان راوړ ما ته امر شوی دی چې زه ستاسو په منځ کې عدل وکړم همغه الله زموږ رب هم دی او ستاسو رب هم زموږ عملونه زموږ لپاره دي او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي زموږ او ستاسې په منځ کې کومه جګړه نشته الله پاک به یو ورځ موږ ټول غونډ کړي او د هغه لوري ته د ټولو ورتګ دی د الله پاک بلنې ته د لبیک وروسته چې کوم کسان له لبیک ویونکو سره د الله پاک د دین په باب جګړې کوي د هغو دلیل تراشي د هغو د رب په نزد باطله ده او پر هغو باندې د هغه غضب دی او د هغو لپاره سخت عذاب دی کوم کسان چې دغه پر اتګ ایمان نه لري هغوی خو دغه لپاره بیړه کوي مګر څوک چې پر هغه ایمان لري هغوی ورڅخه ویریږي او پوهیږي چې په باوري توګه هغه راتلونکی دی خو واوري کوم کسان چې دغه ساعت پر راتلو کې شک اچونکي بحثونه کوي هغوی په ګمراهۍ کې ډیر لري وتی دي من كان يريد حرث نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصير څوک چې د آخرت کښت کرونده غواړي موږ دغه په کښت کې زیاتوالی راولو او څوک چې د دنیا کښت کرونده غواړي هغه ته یې له همدې دنیا څخه ورکوو آیا د خلک د خدای پاک سره داس شریکان نیسی چې د دوی لپاره د دین داس طریقې غوره کړي چې الله پاک د هغې اجازه نه ده کړې که د فیصلې خبره مخکې نه وای سرته رسول شوې نو د دوی پریکړه به مو صادره کړای شوې وه په باوري توګه د دغو ظالمانو لپاره دردناک عذاب دی ته به وګوره چې دغه ظالمان به په هغه وخت کې د خپل کلو وړو له عاقبت نه ویریدونکي وي او هغه به پر دوی راشي د دې پر خلاف کومو خلکو چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي هغوی به د جنت په باغچو کې وي او چې هر څه وغواړي د خپل رب په وړاندې به یې ومومي همدغه لوی فضل دی دغه دی هغه شی چې الله پاک دغه زیری خپل هغو بندگانو ته ورکوي چې هغوی ایمان راوړی او نیک عملونه یې وکړل ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه په دغه کار باندې تاسو نه د څه اجري غوښتونکی نه یم البته د خپلوالۍ مینه ارومرو غواړم څوک چې د نیکۍ ګټه وکړي موږ به د هغه لپاره په هغې نیکۍ کې ښهوالی زیات کړو آیا دی وای چې دغه سړی پر الله پاک باندې د درواغو بهتان تړلی دی که الله پاک وغواړي نو ستاسو پر زړونو به مهر وهي هغه باطل لمنځه وړي او حق په خپل فرمانونو سره حق ثابتوي هغه د چینو په پټو رازونو پوهیږي که الله پاک خپل ټولو بندگانو ته پراخ روزي ورکړې وای نو هغوی به په ځمکه کې د سرکښي طوفان برپای کړی وو خو هغه په یو حساب سره چې څومره غواړي نازلوي یې په باوري توګه هغه له خپلو بندګانو نه باخبر دی او هغوی ویني وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد همغه ذات د چې د خلکو د ناهیلي کېدو نه وروسته باران وروي او خپل رحمت خپروي او همغه د ستاینې وړ سرپرست دی ومن آياته خلق السماوات والأرض وما فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير دا غل نشانو څدي د دغه ځمکې او آسمانونو پیدایښت او دغه ساکښ مخلوقات چې هغه په دواړو ځایونو کې خپاره کړي دي الله پاک کو غواړي باد به غلی کړي او دوی به د سمندر پر شا ټپ ولاړې پاتې شي په دې کې سترې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې راز زیات صبر کوونکی او شکر کوونکی وي أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير تاسو ته چې هر څه درکړل شوی دی هغه محض دی د دنیا د څو ورځنی ژوندانه متا ده او څه چې له الله پاک سره دی هغه غوره هم دی او دوامدار هم هغه د هغو خلکو لپاره دی چې ایمان راوړی دی او پر خپل رب توکل کوي